انما تذكر اولي الالباب صدق الله مولانا العظيم دا نن زموږ د دې مدرسې د ترجمې کتاب ده او د ترجمې نه مخکې ټول ته ملي ضروري خبرې دي هغه ذکر کیږي غیر سورۃ پس نو بیا د قران شریف د ټول تفصیل دلته په دې ترجمه کې اور په تمهیدی خبرې دي بیا رومنه مسله دلته بیان به د فضایلو د علم علم چې دی دا یو لوی منقبت دی العلم نور والجهل ظلمت علم نور دی رڼا ده او جهل چې کم دی دا ظلمت دی تیاره ده علم خاون پرنا کې دی جهل خاون په تیاره کې دی د قران پاک لوی فضیلت دا ده چې دا د خدای کلام دی خو یو دا منقوش قرآن پاک دی دا لیکلی دا حادث دی یو وخت کې نو لیکلی شوی بیا ولیکلی شي بل هغه قرآن دی چې قایم دی په نفس د حافظ پورې هغه هم حادث دی یو وخت کې هغه نو یاد کړي بل وخت کې یاد کړ یو هغه قران دی چې صفت شخصي د الله دی د خدای ذات پورې قائم دی هغه قدیم دی دیو جن په کلام کې دا مشهوره مسله وا القرآن کلام الله غیر مخلوق ومن قال بخلقه فهو کافر بالله العظیم هغه قرآن پاک چې کلام الله دی او د خدای ذات پورې قائم دی غیر مخلوق دی قدیم دی څوک دې ته مخلوق وي دا کافر دی بالله العظیم خلیفه مامون په دې خلفاء عباسیو کې داسې او متلوي مزاج انسانو سیاست کې ډېر مړانه و بعض خبرو کې د معتزله په دنده کې راغلی و بعد وخت کې به د شیعاګانو مطابق یو خبر اعلان وکړ یو وخت اعلان کړو نکاح متعی جایز دی هغه قاضي او قاضي القضات يحيى ابن اکتم هغه خبر شو را روان د اعلان کوي دی خلیفہ یو اردینس نافذ کړی دی د نکاح متعید جواز دا د قران نه خلاف دی دا د حدیث نه خلاف دی دا د اجماع امت نه خلاف دی اخلو قاضي خداتو خلق جمع کېدل لو جلوس جوړ شي خلیفہ دربار ته چې را رسېدل هغه باندې هیبت راغی چې دا خو شورش ته جوړ شي بار ته راووت او دی ځان سره کېنو چې ما سره پې باس وکړه خبرې چې د دې شروع شي مامون په دې مطمئن کړ چې نکاح متعی منسوخ دی او حرام دی شیعګان اوس هم جایز وي سره د دې نه چې د نکاح متعی د حدیث د علی صاحب نه منقول دی میزان ته شان علی وی هغه دا غوم نه منی دی آی په دې مطمئن کو هغه خپل خبره واپس واخیست په خارج قران کې د معتزله او په دنګ کې راغله و په دې عقیده به خلق لکاو چې قران پاک مخلوق دی ډیر اهل حق په دې وجل شو ډیرو ته په سزاګانې ورکړې شو وسو خلافت کې دا مسله چلیدلې و اخر یو خلیفہ خلیفہ معتصم بالله داغه خلافتو دا د معتزله مشر خلیفہ سره ناس عالم کې پیش نه تپوي کې معتصم بالله ته وایي چې زه دره تاسو دا کومه مسله چې تاسو وکړه دا حضور ته معلومه نه وه چې نه کېړل او که نه معلومه وه نه کېړل ته د شرف قسمت وې حضور ته نه وه معلومه هغه ورته صف وسیبنا الفاعله د فاعلې دویم حضور ته نه معلومه تا ته معلومه بیا ول خطا شو حضور ته معلومه و هغه ورته چې حضور ته معلومه و نو خلک مو ته نه مال او څو خلک دې ته مالي متصف بالله د دې کې خبره نه متاثر شو خپل حریف ته نه نو ته دا خبره شو دا راځه وسارو شای ایت انا ولا يسعكم ان تدعون حضور ته خداوه کې خلک یې مسلې ته نه مالو دا نه چیرلا تاسو نه دي روا چې خلک دا پرې نه پاره خلیفہ موت بسم الله او الفضل سره کوم علماء چې جیل کې او غیر حاضر عزت باندې دا مسله شرط ځکه علم کلام ته کلام وایي چې دا مسله د کلام په کې ډېره اوږده چلېدلې وه ټول علم ته علم کلام یعنی په علم کلام په یوازې د کلام مسله نه ده نور د الله صفات چې کوم دي دا غي مسله په دیو جنا منقوص قران لیکل دي چې کلام الله وای په دې کې باندې دا منقوص ځان په منقوص باندې دا منقوص چې کوم دی هغه بیا دال دې په صفت شخصي دال نه پات په دې معنا سره چې کلام الله وای حدیث کې راغلي دي چې څنګه خدای غورواله دي په مخلوق دغسې د خدای د کلام غورواله دي په کلام نه عرب یو مثال بیان دی کلام الملوک ملوک الکلام عادات السادات سادات العادات د باچانو خبره د خلکو د خبرو بچای کوي د سادات او عادتونه د خلکو د عادتونو سیاده کوي قرآن پاک او احکم الحاکمین کلام دے ملک الملوک دے احکم الحاکمین دے دا کلام خود د خلکو د کلامونو قیادت کوي د قوم مشر چې کوم خبره جاری کی قانون نافذ کی تشریح کې غلط نو خلک مجبور کړي په پاګې باندې دي کې د دې نقطه دا ده چې کله بل طرف نه رواني مخه عبارت دي عادات سادات سادات العادات دی غاړي عادات سادات عادات کلام الملوک ملوک الکلام کلام الملوک ملوک الکلام عکس مغشی دا د قران پاک فضیلت نور د قران پاک فضایل چې کوم دي هغه ختمي دي قران پاک یو جامع کتاب دی طریقت پدې کې دی شریعت پدې کې دی حقیقت پدې کې دی سیاست پدې کې دی عبادات پدې کې دي معاملات پدې کې دي تهذیب اخلاق پدې کې دی هغه ته تعلیم هغه ته الله نے مختصر کلام میں تمام چیزوں کو جمع کیا ہے اللہ کو مختصر کلام کی ټول خبري جمع کړو کوم کلام دی آیات ورته وو والخيل والبغار والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون الله پیدا کړی دی خره اچر اسونه چې سورلی په کوي او پیدا کړی هغه چې تاسو په حال یې ويخلق ما لا تعلمون تقول اجازات را لن تر ابد کو څومره اجازات کیږي که جادونه جوړېږي که میزایل جوړېږي که نور شی چې ایجادات جوړېږي د دې خالق الله تعالی دی الله تعالی خالق د اعراض او جواهر ټول هر صفت د الله دی د بنده صفت کې کوم دې کسا بنده په کسب نیولې قرآن فضائل کې کې دي دان ختمي لا تنقضي عجائبه د قرآن عجائبات ختمي دي نه یو عالم تفسیر په تفسیر علای علامه علاء الدین زر جلد تفسیر سلور جلد دیوال په بسم الله الرحمن الرحیم لګي د عالم تفسیر کې حدائق ذات بهجا پنځه سو جلد دی دروم یو عالم تفسیر تفسیر اوفا مو شلی جلد دی یو عالم تفسیر کړی دی د نیم قران پاک بیا پاتې شوی دی اتیا جلد د پوره شوی نو اته شلی جلد دی معقول علم طریقه د اصفیاء پر اقدارانو ده معقول علم چې د منقول نه خلاف وي دا طریقه د اشقیاء د بدبختانو معقول علم د انسان نه انسان جوړي ادبیت ورته انسانیت ورته څه عقاید ورته څه اعمال ورته څه اخلاق ورته ته معاملات ورته کوي ښه معاشره ورته معقول علم چې د منقول نه خلاف وي هغه سړی ګنده کوي دوی وایي چې عقول شرع قدیم دي اخلاق قدیم دي هر قابل د خیر په دې قیام نه دی ایلا ثابت دی چې لا سزا باطل ټول شریعت ته خلاف دی زم دا قید منه مسله نه والعالم بجیدان کی جمعی ځای مقدسون علم په اعتبار د ټول اجزاو مختص دی نو پیدا که عرش دی که فرش دی که ملک دی که ملک دی ټول حادث یو الله تعالی صفات دی دیو جنا منقول علم دا طریقه دا یو معقول علم دا طریقه دا اشتیاو دا نه دا چې معقول علم ته ضرورت نشته منطق ته ضرورت چې صغرا نه پیژني کبرا نه پیژني حاجی اصغر نه پیژني حاجی اکبر نه پیژني حاجی اوسط نه پیژني ته به نتیجه باندې څه کوي دی وجنا قیاسات قرآن پاک کې راغلي احادیث کې راغلي قرآن پاک کې الله د يهودو متعلق ذکر فرمایلی دی چې دی وایي جنت مستحق منګل اول به جنت ته يهود دی وایي هر قوم تخلو مشران څخه خبرې امام کی کلون که صحیح که غلطی په رواني هندستان کې زموږ مدرسه کې منګیان په خاله خپل دین هم نه ټټای وو هر کسان یو بشر جمعدار ما چې تاسو نو جمعدار اپ جنت دوزخ کو مانتے ہیں میں جنت دوزخ میں ہے ہاں بالکل مانتے میں تاسو ته څه وایي دا ته غلوړه شای دی وی غشر د بعد بدون د انسان دی اتفاقا کر طالبی را شو بیا شي کله شي نه د علامه د حکم د قیاس حدیث کې راغلي دي اته نصف صبر روزګنیم صبر والصبر نصف الایمان صبر نیم ایمان دی خود سړی چې کوم دی ګنده کوي یا دا علم منقول چې کوم دی دا دو قسم یو دی علوم عالیه یو دی مقصودی علوم علوم عالیه شرف دی نحو دا اصول دی مقصود علم نظریم علم قرآن علم حدیث او علم فقه دیو جنا علم قرآن کې دی دا باغ اهم علمونو کې دی او مقصود علمونو کې دی دا نه چې بس د قرآن منم او بس نه ځینې خلک ځان ته د قرآن وایي وایي قرآن منو بل څه نه منو قرآن به مني حدیث به مني اسلامي فقه به مني رسول صاحب ته ورننه راغله ام یعقوب یو حدیث بیان کړو دیو جنا عام عیبونه چې دي دا دي د قران تفسیر دا تفسیر د قران دی په قران سره القران يفسر بعض بعضا بیا تفسیر د قران دی په حدیث سره بیا تفسیر د قران دی په اقوال د صحابه سره دا د تابعین او تبع تابعین سره یو مضمون چې جمله بیان کړي د فضائل القرآن فضائل دې د پاره بیانېږي چې غشي تمینه پیدا شي رغبت پیدا شي څنګه محدثین فضائل الذکر فضائل الصوم فضائل الحج فضائل الجهاد دا ذکر کوي چې غشي تمینه پیدا تشریح دا د کلمې د قران تشریح کلمه القران قران یو د فعلان دی حمزه پکې اصلي دی الف نون ځای سو کوئی دعوت نه فعال دی نن پکې سیده دا د پکې روح دوايي ته قران و دې قران شي ته قران شي قران مخلوق دی لسکی ته قران نه شي و دې قران شي قران هم سورتونه او بل سره مخلوق دي روان مخلوق دي دوه سبب قران هغه دي چې نازل دی په نبی له سلام لیکل دی په مصاحب کې او مرفوع په نقل متواتر سره بلا کې دی دا د قران تعریف بل د موضوع القرآن قرآن موضوع سره موضوع هغه ته وایي چې دا غي نه پات کیږي دا واش ذاتي او نه په لغه لکه موضوع د منطق معقولات دي د معقولاتو باسي موضوع د کلمو د نحو کلمه او کلام دي چې د کلمې کلام باسي د قران موضوع څو کوئی توحید دی ځکه چې قران کې دلایل دي د توحید که امثال دي د توحید قصد کی د تایید توحید نو موضوع د قران پاک توحید تو په موضوع د قران پاک تکمیل د انسانیت انسانیت تکمیل برازي په خو عقاید په خو اعمال په خو اخلاق په خو معاشري په خو معاملات نو د دوه مېن کې تضاد نشته تکمیل به توحید نه راځي او توحید به تکمیل نه راځي د دوه مېن کې تلازم دی دا توحید کې کوم دی دا پنځه حرف دی آدا وو دې حادا یادا دال هر یو یو رمز مخلوق دلالت کوي په خالق مسجود دلالت کوي په صانع یو علمن بدام نه وي چې دا مدرسه ځان له جوړه شي ځان له خپل تخصص لګېدلې دا ځان له پکې ته جوړ شي هغه خاطر د پاره یو بنا جوړون کې اے فلا تدلان علی النبی فی الحبیب پټ دلالت ته وکړي یو په چری په په دلار وکړي اصحاب د قدم دې په دوه باندې کا قدم نه قدولی دو او سړې پیتلې دا معمولی اثر دا اسمان صاحب د ګردونو دا مکه صاحب د ارتلارو دا پسند دلالت کوي په لتی کې خبرې دا د الله د وجود دلیل یو رايو د ګډو تاسو تاسو ته یو خدای منی وی او څه دلیل دی د خدای د وجود دا ما دا غړي دی دا څنګه دی دې یو سات د جګړو نه به فکر شو دې تار په تار کې یو خامن ډوي بل خامن ډوي د دې مسمعات د لپاره خالق نه وي ټول نظام په سره هم برام دی انوي شریک لري نه شریک کم دی لري دې څه دلیل دی د دې دا دلیل دی چې زما د دې ګړو وجود د دې شکل د خودو نه جدا دی د غوانو نه جدا دی د نورو حیواناتو نه جدا دی که دا طبیعت خو یو شان مو کول ده دا تغییر چا راوستی دی الله راوستی بل عالم دلیل وی ګوره دا غیا چې ساروی وکړي څه دې جوړي چې خالي وکړي غټې پکې دي جوړي چې ویډیو وی وړي پکې دي جوړي درې خمو کې یو هرې دې خمو یو شی دې مختلف نه پیدا کیږي کدا طبیعت او یو طریقه باندې مټول کا د توحید مسله چې کوم دا د عقلی ده کچړې په غرونو کې لوی شو قبلی و ته نه رسیدو الله په توحید دې مکلف ځان ته وګوري ځان ته وګوري ځان ته وګوري دا مې وګدا مسله ده تدبر کی آیات الله ورپسې ووځي او رمضان الا الوفاء بعهود الله و رمز دې وفا ته د خدای په وعده ده عالم زر کې الله د مخلوق ادم انسان نشانه پیدا کړ عقل په کې واچو الحو رمز الى حفظ امانات الله ها رمز دی حفظ ته د خدای د امانتونو قران د خدای امانت دی دا شان نامونه د خدای امانت دی دا به ساتي اجازه کې به نه استعمال دی یو مقدمه سره وليو رمز الى اليقين بعهود الله یې رمز دی یقین ته د خدای په وعدو دې کوم وادي کړی دي کده جنت دي کده دوزخ دي کده عذاب دي کده ثواب دي دا بالکل حق دا موږ د مسله ده وجعل رمز الى الديانه في احکام الله دا رمز دی دیانت ته د خدای په احکام د خدای احکام کې به تحریف نه کوي صحیح په صحیح به راځي امت ته او قوم که قران دې تحریف په کې نه کوي که حدیث دې تحریف په کې نه کوي او ټول علوم چې کوم دي دا به استاد نه حاصل ومن اخذ العلوم بغیر شیخ يدل عن الصراط المستقيم سو علوم به شیخ حاصلې دی به د صراط مستقیم نه خدای پر رسالو علم نه راځي کې ته د دو رسالې مګوره مولا وي محنت وکړي استاد به کتاب کې دي هر کاری کې به استاد باشد یقین میدان کې به بنیاد باشد کم کار کې به استاد یا به بنیاد دی نواری به استاد نه زده کیږي ترکانی به استاد نه زده کیږي مصری تو به استاد نه زده کیږي دین دومره ساند کې به د استاد به زده کیږي عامه استاد به په کې ضرورت زکریا سے مرحوم با کله موږ ته بعضې لطایف بیان یو سړی وغوي د فارسی د کومه او تاسو د شاګردې زنګون نه ماته د فارسی فرهنګ بګورم لغت د فارسی بلا به د مهنت وکړه وی فارسی دانم کما فارسی خانم کو یو شعر والا مخه لرا شادی کې گوی بلاغت ربود در زمانی بو بکر بن ساجدی د شعر مطلب هناري کې سادي تر بلاغت باندې یو ډول وګ سندي باچا په زمانه کې دوی سادي پیژنو یو سالک تیر شوی وې پیژنم بال ته وې بلا پیژنم یو هر فاتحه جمع فعل تاسو ډینګ فایل شي ډینګ څنګه فایل کې جبې لډینګ پکا دې کړه تا او کلمه او جوړا او دې ځان له کو جبا دې ځان له دیو جن علم به حاصله د استاد استاد باندې شاګرد ضرور ماته اول با طالبي بیا به مسلوبي ول به متعلمي بیا به معلمي ول به مرید کیږي بیا به پیر کیږي الله انا چې د واره به پیر کیږي مرید شوی بلانه کا علم کې حاصلې دي دوستان نه حاصل یو تنو کې استجاب یو کنو وی تر به اولی من استجمر فلیوته سب کې متوجي خطیب ته نه یو چې په پټه وبک وب به خوشې پرې دا ولي اجي ته سو ایمان په الله آخرت لري نو په خپل وګړي پردې کاروانه نه شي راوړي وخت دې دی په عادت ته وایي چې بلنا عملې نه یې سره باندې دقت نه کوي دا نه چې وب خوشې پرې دی او ډبل پټي باندې نو بس یو چې په مانده ته ودرېد او دې ته برداشت دا ولي حدیث راغلی دی من اما قوما فليخفف صلاته ترجمه لیکلی و جو کسی قوم کا امامت کرے تو حل کے نماز پڑھے حل کے معنی سبق آسان حل کے نہ ہل کے جو ہل کے معنی خوجی دا غد استاد علم حرام کاری کے بھی استاد باشد یقین میدان کې به بنیاد ماته کوم کار چې به استاد دی د یقینو غنا کتاب به بنیاد دیو جنا لکل مقال مقام ولکل فعل هر کار د پاره به بنیاد د هر مقام د پاره به وایي ایو سړی چې سیدا ته پکې ناشته الله ما ارح راحت الجنه د دې جنت بویلا بل وته وای اے ابو لهب چې خو دعا اور دی لیک سورا کې دعا کوم کړ دی ډیر خدوا دې او کله خود دعا سورې نه خطا کړی دا چیلنج څنګه جو باجی نو الله ما ارح راحت الجنه دی څنګه په ګل چې الله ما ارح راحت الجنه لكل فن رجال ولكل مقام مقال هر مقام د پاره به وینا د پاره یو ځای وي هر فن د پاره به یې د رجال وي دا ما تاسو ته مختصر دو خبرې بیان کړې یو فضیلت د قران او بل چې د موضوع د قران او بل کوم دینو آیا د قران د قران د ذکرولو د قول مقصد څه دی تحصیل د سعادت د دارې چې قران پاک ذکی ښه عقاید به زده کړي ښه اعمال به زده کړي ښه اخلاق به زده کړي ښه سیاست به زده کړي تا ته به سعادت د دارینو حاصل شي هم به دنیا کې کامیاب شي هم به آخرت کې کامیاب بعضې خلک وایي دا سیاست دی دا د ګلانو کار نه دی سیاست چې کوم دی اصلي شرعي سیاست دی د تعریف کې علما النظام المحافظ لحقوق الله و حقوق العباد سیاست یو نظام دی چې ساتون کې د حقوق د الله لرا حقوق د بندګان حقوق د الله څوک کوي علماء کوي په حقوق د عبادت څوک کوي علماء کوي دلته حقوق الله په زمانه دلته څنګه مشه د قول الله هي سرور راغلي په لوی دی بوار اپیا اگر دا کاو چې ما ته غلط لیکل و اچھا لیکل و هم نه پوه ته نه ولاله ما شومان نو وو دنیا تخکار شي ولاله حد کې سره وځه دیو جنا حقوق د الله باندې علما کوي حقوق د عبادت باندې علما کوي دیو جنا بشری سیاست کې د زنانو د حقوق او رعایت د ماشومان او رعایت د زناور او رعایت د چرګان او رعایت د سپو پورې د سپو رعایت عمر شیخ دې کوي والله څنګه په مکه کې خو دا فریاد وو به تا قدرې لمن هاذا البعيد لو زکا دې اب زمون دې انه شکایل کس زعمل خلتا علو جو ما ته شکایت وکړ باندې را باندې ډیر راوړي بیا کمره حضور فرمایل اعملوها صالحه وترکوا صالحه کار په کوي چې قابل د کار وي پرېګدې چې لا دم پتی زمیدار تم دا تعلیم کې چې سارویر د وکیل کې کې ناس سملاس پترخونو کې بچو هوا فلکول چې خو نه ملګوا سره شوی وي اما ولا وا تر دې پر حدیث راغی چې سړی بار خود کو بل بار ته تاسو لسستا جمله سره کې ابو بل برابر دا خدا حلال حیوان حدیث کې راغلی دی او بنداو څنګه یو کوی نه وګوست ته پوری شته دې چې اپیره کوی نه ګرځي ته به راځي دا نمنا کا فورا شي پوه دې دا څنګه دی او بر او باشه په موزه کې سپیټ آتی چې موړ کو الله دې بنده ته بخښ کړي د بندګانو د حیواناتو د بچو د زناورو د ټول حقوق ورعایت هر څه په شپې ګرځي دو هغه حال به معلومه یو کونه د ورکوټي جړا راځي وا دې ورکه دا ورکوټي ولي جړا وای څه خبرې دا عمر شي ول خلیفہ ته ابو کم کړي دي دا د غریزانی جاهل دا د غریزانی جاهل دا د عمر شي بي جاهل وړو له بتر خام کوي ما ځکه درته وایي چې سیاست کې کم دی اصل سیاست شرعي دی سیاست جب جدا ہوتے ہیں مذہب سے ترے جاتی ہے چنگیز سیاست دې د مذهب نه جدا شي څنګه دې ته نه جوړ شي هغه څنګه خالي دا بیا بیا سیاست ته کوي دا نه دي تاسو په تاسو دې وخت کې بیان شو او چې تکاو شروع کړه وردا دې چې دا سره او کافي ساته حضرت خبرې دا چې تور قرآن شریف باندې کله آزاد سره باندې کې تاسو مزامین بیان کړو دا یې دعا